سورة الانعام اتم سپارہ ایک سو گیارہ نمبر آیات کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه فرمایشي معجزې غوښتې د مکې دا غرونه راته د سرو زرو کا موږ به در باندې ایمان راوړو داسې نورې معجزې هم غوښتلې فرمایشي معجزې شاید چې بعضې صحابه کرامو د دې معجزو غوښتنه کړې چې ودي شي چې دا خلک ایمان راوړي نو الله پاک دې آیاتونو کې فرمایي چې دوی ایمان نه راوړي د دوی په فکر کې لګه ما په زور باندې څوک مسلمانول د الله د حکمت نه مخالفه خبره ده الله کولی شي چې دا ټول خلق مسلمانان دي که الله غواړي نو بغیر د پیغمبر نه دا ټول خلق به مسلمانان پیدا شي نه به کتاب ته ضرورت نه پیغمبر ته خو نه داسې نه کوي الله پاک کتابونه هم رالیږي پیغمبران هم رالیږي د قوم ته حق واضح کوي او دوی له اختیار ورکوي دې نه پس که څوک ایمان راوړي راوبړي خپل پیدا به وي که چا را نه وړي ایمان خپل نقصان به وکړي نو الله فرمایي که موږ د دوی د خوښې معجزې ښکاره کړو نو دوی ایمان نه راوړي ځکه چې د دوی دا انکار په غلط فهمۍ او ناواقفیت باندې نه دی بلکې د زړه او د عناد د وجې نه دی نو د دې زړه او د عناد علاج په معجزه نه کېږي دوی چې کومې معجزې غواړي هغه به هم وشي د هغې نه زیاتې نورې به هم وشي خو بیا به هم دې ایمان را نه وړي او چې کله د دوی د خواهش مطابق د دوی د فرمایش مطابق معجزه ښکاره شي او دوی ایمان نه راوړي الله وی قانون مې دا دی چې د دوی به جرړې وباسم پیغمبر علیه السلام چې دې ته وکتل چې د دوی د فرمایش مطابق معجزه راشي دوی ایمان نه راوړي هلاکېږي نو پیغمبر علیه السلام د دې معجزې غوښتو نه انکار وکړ د دې خلکو دا معجزې والا سوال پیغمبر علیه السلام اراده کړې وه چې الله نه سوال کوم چې دا غر ورته د سرو زرو کا خو جبرائیل ورته وی غر به د سرو شي خو قانون الهي مطابق چې ایمان نه وروړي عذاب به راځي دوی به هلاکېږي لکه پخواني قومونه هلاک شوي دي پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی د دې خپل قوم عادت او ضد ورته معلومو نو د ډېر شفقت د وجې نه وی نه غواړم چې دا معجزه دې ښکاره شي د اسمان نه فرشتې راشي او د پیغمبر علیه السلام تصدیق وکړي وکلمهم الموتا او د دې سره خبرې وکړي الموتا مړي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او موږ راجمع کړو دوی ته کل شیء تمام اشیاء قبل مخامخ ما کانو لیؤمنو نه دې دوی چې ایمان به راوړي که تمام پخواني امتونه راجمع شي مخامخ راشي دوی ته ووایي ایمان راوړی نه دی ایمان نه راوړي الا ان یشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي که الله وغواړي نو په زور به په ایمان راوړي خدا د حکمت نه مخالفه ده ولكن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دې جاهلان دي نه پوهېږي هرګز ایمان نه وړي نه الا ان یشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي نه هغوی به ایمان راوړي ولكن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر خلق د دوی جاهلان دي هو كذلك جعلنا لكل نبي هم دارنګ من پیدا کړی دی هر نبی لپاره ښودنه کوي بعضې د دوی بعضې ته دا یا شیاطین الانس او جن یو بل ته ښودنه کوي زخرف القول غرورا دوله خبرې د دوکې زخرف القول دوله خبرې غرورا د دوکې او د فریب د الله پاک حکمت ته تقاضا کوي چې کومې پورې دا نظام عالم برقرار ساتل غواړي نو د خیر او د شر قوتونه دواړه به وي د خیر او د شر په قوتونو کې یو قوت هم بلکل مجبور او نیست و نابود نه شي کېدی نیکی او بدی هدایت او دلالت همیشه یو بل سره به په جنګ وي د مشرکانو د بهودا فرمایش د وجې نه زړه تنګومه د حق نه به دې خطا کوي نه هره زمانه کې شیطاني قوتونه د پیغمبرانو مقابله نه راوتلي خو د پیغمبر په مقصد کې هغوی کامیاب شوي نه دي دا شیطانان کامیاب شوي نه دي شیاطین الجن والانس یو بل سره تعاون هم کوي یو بل ته ډولې ډولې د دوکې خبرې هم کوي نو دا د دوی یو عارضي ازادي ده الله پاک پیدا کړی دی یو بل سره به لګیا وي خو کامیابېږي به نه وکذلک جعلنا لکل نبی همدارنګ من پیدا کړي دي هر پیغمبر دپاره عدوا دشمنان شیاطین الانس والجن چې هغه شیطانان د انسانانو او د پیریانو دي ولتصغى الیه د دروغ دی دولې او د فریب دی خبرو ته مایل شي افئدة الذین زړونه د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخرة چې هغوی ایمان نه راوړي په آخرت باندې وليرضوه او دې لپاره چې رضا شي دوی په دې دروغو د دوکې خبرو باندې وليقترفو ما هم مقترفون بل دې لپاره چې اوکي دوی هغه ناکاره کار چې دوی یې کوي وليقترفو چې کوي دوی ما هغه هم مقترفون چې کوم ناکاره کار دوی کوي پرېږده چې دا ناکاره کارونه کوي شیاطین یو بل ته د دوکې او د فریب ډولې ډولې خبرې ښیي نو کوم خلک چې د دنیا په زندګۍ کې غرق دي هغوی به واوري چې د آخرت د زندګۍ یقین نه کوي هغه به دې طرف ته مایل شي دوکه به شي د زړه نه به یې خوښ شي نو بیا به د دروغو د دوکې او د فریب د کارونو نه ونځي ولتصغى الیه افئدة الذین دې لپاره چې مایل شي دې خبرو ته دې ډولې او د دوکې خبرو ته مایل شي افئدة الذین دون د هغه خلکو لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرة په آخرت ولی یرضوه بل دې د پاره چې دا باطل خلق په دې خبرو باندې رضا شي ولی یقترفو دې د پاره چې اوکی دوی ما هغه کارونه هم مقترفون چې کم ناکاره کارونه دوی کوي افغیر الله ابتغي حکما د شیطان د دوکې او د فریب په خبرو باندې د خراب عقیدې جاهلان خلک غوږ ورته ږدي او عاشقان کېږي پرې یو پیغمبر او د هغه متبعین چې په هره مسله کې په هره معامله کې یو خدای خپل حاکم ګڼلی دی او د هغه حکم مني نو د داسې خلکو نه دا توقع کیدی شي چې خدای پرېږدي او د شیطان په دې چالاکۍ او په فریب باندې دوکه شي هغې ته قوت کیږدي یا معاذ الله د غیر الله فیصلې ته غاړه کیږدي حال دا دی چې دوی سره د خدای د طرف نه یو کامل او مکمل کتاب قرآن موجود دی اصولی ضروری تمام خبرې وضاحت سره پکې موجود دي دې نه پس بس او شیطاني خبرو ته غوږ کېږدي نه افغیر الله ابتغي حکما آیا پس غیر د الله نه ابتغي زب طلب کما حکما څوک منصف آیا بل به څوک منصف مقرر کم نه افغیر الله ابتغي حکما آیا پس غیر د الله نه نشته د څوک بدلونکی خبرو د الله لره وهو السمیع العلیم او دا الله پاک اورېدونکی هم دی علیم خبردار هم دی د خندق غزا چې کېده غزوه خندق غزوه احزاب هم ورته وایي مختلف قبایل راجم شو او په مدینه منوره باندې حمله کوله لښکر ډېر زیات راجم شوي وي نو د مدینې منورې خلکو سره فکر شو صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام سره چې دا لښکر راشي نو دوی سره به څه کوو نو مشوره به پیغمبر علیه السلام کوله مشوره کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د د فارس د علاقې او د ایران نو ده وویل زمونږ په علاقو کې چې کله د بهر نه په ډېر ګڼ تعداد کې دشمن زمونږ په علاقه راځي او موږ د هغوی د مقابلې طاقت نه لرو نو زمونږ خلک داسې کوي چې د دغه دشمن مخې ته یو لوی خندق وکنوي کنلې ورته وکړي او په هغې بیا دشمن را پورې وتی نه شي نو بس موږ ترې نه محفوظ شو لکه د مدینې یو طرف ته خندق وکنیستی شي جوور خندق او پلن خندق نو دا کافر ډلې به په مدینه باندې داخلې نه شي او د خندق دې غاړې به ورته موږ ولاړ دا رای پیغمبر علیه السلام خوښه کړله او په دې باندې عمل شروع شو نو خندق وکنستې شو پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې نښه واچوله شو چې دومره دومره ځای وکنوي نو لسو لسو کسانو ته کار ور وسپارل شو ګروپونه جوړ شو د لسو لسو کسانو خاص مقدار کې ځای ورسېدل اوس د الله قدرت ته ګوره چې لسو لسو کسانو خپله ډیوټي شروع کړله او سلمان فارسي چې په کوم ګروپ کې دی په حق ځای کې کاڼې راغی یو غټ کاڼې راغی چې په هغې باندې د ګینتري او سسکوره او سټک او پلکونه هېڅ شي ته کار نه کوه د سلمان فارسي یې موږ داسې هم کولی شو چې په خپله باندې دا ځای پرېږدو او بل ځای خندق وکړو خو نه دې ځای کې پیغمبر علیه السلام نشان اچولی دی نو د پیغمبر علیه السلام نشان بدلول زمون کار نه دی بس پیغمبر علیه السلام ته راغلل پیغمبر علیه السلام هم یو ګروپ کې ځان یو ملګري حساب کړی خپل کار یې کو او راغی د سلمان فارسي یې شیله او کوداله واغشتله زمون پیغمبر علیه السلام پالوان دی یو گزار پاغی کانی باندې وکړ و تمت کلمت ربک صدقا وعدلا خو چې یو گزار یې ورکړ هغه کانی کې ایک بټه تین حصه کانی زره زره شو او داسې د اور لمبې او بشري پورته شول لس کسانو ته خپله پهلواني کړې ده خو دې کاڼي کې زره بر کار نه کېده او زمونږ د پهلوان پیغمبر ګزار سره زرې زرې شو زمونږ پیغمبر علیه السلام ته الله د څلورو زرو پهلوانانو طاقت ورکړو نو که داسې دی غرونو ته ګزار ورکوي نو زره زره دی شي بل چا کې دومره طاقت نه یو پالوانو رکانه نومیو پیغمبر علیه السلام ته راغی او د عربو ډېر مشهور پالوانو وی ما له په کبډي راشه که ما راوپرځولې نو بس ته به د نبوت خبرې پرېږدې د نبوت نه بس مستعفي شم او که زه دې راوپرځولم نو زه به د باندې ایمان راوړم نو بس پیغمبر علیه السلام ورته را میدان صحابه کرام ورته موږ موږ به ورشو وی نه دا بې ادبي نه اوس ته پهلوان د په کبډي ور دی موږ یو ته ور دی صحابه کرامو ډېر زور لګاو خو پیغمبر علیه السلام ورته یا لکه ایمان په تاسو راوړي که په ما راوړي په تا راوړي بس ما ته یې پرېږدی که نه نو چې ورغی نو سړی یې راخلاص کړو تاسو د ویښ پمې خوېدلې وه ته بیا نو بیا ورغې نو راخلاص یې کړ چې پرې خو یې شا مې نه ده لګېدلې نو چې په درېیم ځل یې راخلاص کړ شوی ونه لګې لګېدلې ده او بس بیا راپاڅېد او کلمې وویله یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان ته ځان بنی سنن زما طاقت او توان ته که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړم دم غاړه به ایمان ته حضرت ویلې بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته اصحاب ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته حضرت نه منله شلو ور تر غاړه په درې ځلې پهلوان راپړ ځان ته پهلوانو ویل خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووې معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته رکانه نوم یې د رسو بیا صحابي شو الله طاقت ورکړو نو داسې عظیم کان چې لسو کسو نشو ماتولی پیغمبر علیه السلام په درې ګزاره که زره زره که که چا ته څه مشکل کار پېښ شي او نه کېږي او دا آیات یو درې ځله وایي دعا وکړي هغه مشکل کار به یې خدای اسان کړي وان تطع اکثر من فی الارض کچرې ته تابعداري وکړي د اکثر د هغه چا فی الارض چې په دې ځمکه کې وي یضلوک عن سبیل الله تا به خطا کی د الله د لارې نه ان یتبعون الا الظن دا خلق تابعداری نه کوي مګر د خیال او د عقل پچی و انهم الا یخرسون ندی دوی الا یکذبون مګر دوی دروغجن دي په عقل باندې روان دي وان تطع اکثر من فی الارض کچره ته تابعداریو کې اکثر دا هغه چا چې په دې ځمکه کې دي یضلوک عن سبیل الله دی بخطا کی تعالی را دست الله د لارې نه ان يتبعون الا الظن دا اکثریت چې دي نو تابعداري نه کوي مګر د خیال او د ګمان وانهم الا يخرسون نه دي دوی مګر دروغجن دي اټکلیان دي پیغمبر علیه السلام د دې تابعداري نه کوي اکثریت صرف د خیال په خبرو روان دي اټکل پچیو پسې روان دي نو که د دې اکثریت خبره ومنې بې اصوله خبرو پسې لار شي او د الله ښودلې شوې خبرې پرېږدې خطا به شي اوس دا خبره چې پیغمبر علیه السلام ته که ته داسې او که ته داسې وکړي پیغمبر علیه السلام خدا نه کوي وایي لورې تا ته وایم ان ګورې تې وره دې امت ته وایي چې ګورې تاسو د دې کافرانو په خبرو پسې لار نه شئ اوس دغه عوام جاهلان چې بې اصوله خبرې کوي اټکل پچي خبرې کوي په هغې کې یو خبره دا ده چې دا کافران وایي و یو ځناور چې په طبعي مرګ په خپل مرګ مړ شي مردار شي وی مسلمانان دې ته مردار وای او مسلمان چې په خپل لاس مړ کی نو هغه ته حلال وای دغه بل چې مړ شوی دی دام الله مړ کړی دی او دا مسلمان چې په چاره راغلی دام الله مړ کړی دی نو د خپل لاس حلال ته حلال وای او د خدای د لاس هغه حلال ته مردار وای دا څنګه مسلمانان دي څونه ډوله خبره کوي بے علم جاهل کس د خطا شي او ګوره چې خدای ملک نو پکا دي چې هغه وخوري دا ته چې ملک ستا لاس د خدای د لاس نه خو نه دی سړی به دوکه شي جواب یې دې مخکې آیات کې را روان دی فکلو مما ذکر اسم الله ویلې کافر ویل چې مسلمان د خپل لاس وجلې ځناور خوري او د الله د لاس وجلې ځناور نه خوري نو داسې دولې او د دوکې خبرې دې باندې دوکه کول څوک کوي شیطان نو په دې پوه شه چې حلال او حرام دا حکم د الله چلیږي دا د بنده نه چلیږي چې بنده یو ته حلال وي بل ته حرام وي بلکې الله چې څه ته حلال وي هغه حلال الله چې څه ته حرام وي هغه حرام نو دې کې عقل چلیږي نه دې کې دا د ګوسلې نه چلیږي او مخکې الله پاک د پوهې لپاره فرمایي چې وجل دواړه الله کړي دي خو په دې یو د الله نوم نه دی یاد شوی او په دې بل د الله نوم یاد شوی دی نو دا کوم چې حلال دی دا د الله د نوم د برکت حلال دی که دا په خپل مرګ مړ شو مرداره چې ورته وایي دام الله وجلی دی او دا مسلمان چې پرې چاره راکاږي دام الله وجلی دی خو دا یو چې په خپل مرګ مړ شو په دې د الله نوم نه دی یاد شوی نو مردار دی او دا بل چې د مسلمان په چاره حلال شو دا الله وجلی دی خو په دې کې د الله نوم یاد شو د الله د نوم د برکته دا شی حلال نو د الله نوم برکتی دی چې دا نوم مبارک وسره راغی شی حلال چې دا نوم مبارک ته نه دی راغلی دا شی مردار نوم مبارک کې اثر شته وی موسی علیه السلام بیمار شو الله پاک ته وی بیمار یم ای ځنګل کې فلانې ګوټي دی هغه راواله دا وخوره وی خوره ټیک ټاک شو څه موده پس بیا بیمار شو اومقه بیماري وه په خپله ورغی هغه ګوټي یې راوړه هغه یې وخوړه نو جوړ نه شو تکلیف الله پاک ته عرض کوي پروردګاره مخکې دا بیماري وه تاسو راته دا یو بوټی یاد کړي چې له دې نه خوراک وکړه جوړ شي همغه بیماري ده همغه بوټی مې وخوړه جوړ نه شوم وی زما نوم تریاق دی مخکې ورسره زما نوم و اوس ورسره زما نوم نه ځکه پرې جوړ نه شوې هغه خو ما ویلي چې وخوره اوس تا په خپله خوړلی دی نو د الله دا نوم دا تریاق دی د زهرو علاج دی پکې نو دوه ځناوران دي دواړه الله وجلی وي خو په دې یو د الله نوم نه دی یاد مردار دی او دا یو باندې د الله نوم یاد شو دا حلال دی ان ربک هو اعلم بشک ستا پروردگار خبردار دی پس یاد فکلو پس خورے تاسو مما دا اغی حیواناتنا ذکر رسم اللہ یاد کلی شوی بی نم دا اللہ علیہ پاغیبان دا ذبح پا وقت کی ان کنتم بی آیاتی مؤمنین کچری تاسو پا آیاتنا دا اللہ بان ایمان لرون کی وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه پتا سبا دې شوی دي وما لكم پتا سبا دې شوی دي الا تاكلوا چې تاسو نه خورئ مما دا اغنا ذکر اسم الله عليه چې دا الله نوم په یاد شوی دی وقد فصل لكم فتاقیق سره الله پاک تفصیل سره بیان کړی دی تاسو ته ما حرم علیکم هغه څه چې الله حرام کړی دی الله پاک هر یو چیز پیدا کړی دی او الله یې وجني پیدا کول الله کوي او وجل الله کوي نو څرنګه چې د الله پیدا کړی شوي څیزونه بعد خوړل داسې دي چې د انسان خوښ دي او پیدا نه پکې لکه سیب انګور ام خټکې وغیره او بعضې څیزونو نه د انسان مزاج نفرت کوي یا بد ګڼي لکه پلیت څیزونه نو دقه شانتې د الله وجل شوي څیزونه دوه قسمه دي یو نه فطرت سلیمه نفرت کوي یا د هغې په خوراک کې من ته بدني یا روحاني تکلیف او نقصان رسی مثال په طور ځینې والا ځناور چې په خپل مرګ مړ شي دا ګنده وینه د هغه په بدن کې پاتې شي که موږ دا وخورو نو بدن ته نقصان راکوي او کم حلال زناور چې د شریعت د قانون مطابق ذبح کړی شي دام د الله وجل شوی شی دی خو د مسلمان د لاس چاړه پرې راکې شوله او د ذبح په وخت کې پې د الله نوم یاد شو د دې غوښه پاکه ده صحت لپاره ښه ده وما لکم څه شوي دي په تاسو باندې الله تاکلو چې تاسو نه خورئ مما ذکر اسم الله علیه هغه ځناور چې د ذبح په وخت کې یاد کړی شوي دي نوم د الله په هغې باندې وقد فصل لکم په تحقیق سره تفسیر سره الله درته بیان کړی دی ما د هغې څه حرم علیکم چې الله در باندې حرام کړي دي الا ما اضطررتم الیه مګر هغه چې تاسو د هغې خوراک ته محتاج شئ چې کله یو بنده د لوږې مري نو دا حرام څیزونه به قدر ضرورت خوړی شي زیاتی دي نه خوري وان كثيرا ليضلون بشك دير خلق ليضلون گمراه کول کوي باهوائهم فقبلوا خيالات باندې بغير علم بغير علم نو بغير تحقيقنا ان ربک هو اعلم بشک ستا پروردگار خبردار دی بالمعتدین د حد نه تجاوز کولو والا باندې حد نه تجاوز کوونکي الله ته معلوم دي وذرو ظاهر الاسم وباطنه پرېږده ظاهر د ګناه کارونه پرېږدې وذرو پرېږدې تاسو د کافرانو په دوکه کولو باندې دوکه کېږی ما عمل پې مه کوه مظاهر او مباطن په زړه کې وذرو ظاهر الاثم وباطنه پرېږدی تاسو ښکاره ګناه او پټه ګناه ان الذين يكسبون الاثم بېشک هغه خلک چې د ګناه کارونه کوي سيجزون زر دې چې بدله به ورکړي شي دوی ته سزا به ورکړي شي دوی ته بما كانوا يقترفون هغه څه چې دوی کوي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله مخره تاسو مما دا هغه زناورونه لم يذكر اسم الله چې نیات کړی شوي نوم د الله عليه پاک زناور باندې د ذبح په وخت کې چې د حلالې په وخت کې د الله نوم پې نه یاد شوی نو دا شی خورئ ما وانه لفسق بېشکه دا خوراک چې دی نو دا نافرماني او د ګناه کار دی چې د الله نوم په د علالې په وخت کې اغشتې شوي نه وي نه حقیقتا او نه حکما نو متروک التسمیه شی حرام دی نه خوره البته که د یو مسلمان نه ایره شوله که بسم الله تې نه ایره شوله او یو شی حلال که نو دا شی حلال دی او که قصدن بسم الله نه ده ویلې ورته یاده ده ولې وی نو دا شی مردار دی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخره تاسو مما د هغه ځناورونه لم يذكر اسم الله چې نه یاد کړی شوی نوم د الله عليه په هغې باندې د ذبح وخت کې وانه لفسق د دې متروک التسمیه خوراک چې دی نو دا ګناه ده وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم بېشک شیطانان لیوحون الی اولیائهم په زړونو کې خبرې ور اچي خپلو دوستانو ته لیجادلوکم چې تاسو سره پرې جګړې وکړي وان اطعتموهم که چېرې تاسو د هغوی خبرې ومنئ انکم لمشرکون نو تاسو به مشرکان شئ شرک یوازې دا نه دی چې د الله نه غیر بل چا ته سر ښکته کړي سجده ورته وکړي بلکې د شرک په حکم کې دا هم داخله ده چې د یو څیز د حلالوالي یا د حراموالي لپاره شرعي سند پرېږدي او صرف د خیال تابع شي نو دا هم شرک دی لکه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د یهودو خپل پیران او خپل عالمان د الله نه غیر پر رب باندې نیولیو یعنی د هغوی خبرو له هغه درجه ورکوله د خپلو پیرانو او د خپلو عالمانو خبرو ته له هغه درجه ورکوله کومه درجه چې د الله خبرو ته ورکول غواړي